الأليف والنون إن كانتا في اسم فشرطه العالمية كعمران أو صفة فالتقاء فعلانة وقيل وجود فعلاء ومن ثم اختلف في رحمانة دون سكران ونظمانه اتم سبب د اسباب د منع صرف نه علیک نون زائدتان علیک نون زائدتان دا سبب دی د عدم انصراف لپاره او دا ولې سبب د عدم انصراف لپاره دې کې دوه وجې او دوه مسلکونه دي یو مسلک د کوفیو دی بل مسلک د بصریو دی مسلک د کوفیو دا دی اصل کې د اسباب د منعصر کې دي دا ټول فروع دي عدل فرع د معذول عنه ده وصف دا فرع د موصوف دا تانیس فرع د تذکیر دا او دغه شان ته دا تعریف فرع د تنکید دا او اجماع فرع د عربی دا او ترکیب فرع د افراد دا او دا جمع فرع د مفرد نو د الف نون وزیدتان اسباب د مناصر په ټول فروع دي نو دا الف نون وزیدتان کې سبب جوړ شوی دی دا د چی فرع دی نو دې کې کوم مذهب دی یو مذهب د کوفی نه دی بل مذهب د بصری کوفی وایي دا الف مزیدتان دا فرع او دا سبب ګرځیدل دی د عدم اضطراب د فرع چې دا خپل زائد الف مزیدتان نو دا فرع د مزید علیه یو مزید یو مزید مزید علیه تاسو ویل کیږي یو شی اصل وي او باقي باندې یو شی زیات وي هغه اصل ته مزید علیه وي او چې کوم شی ور باندې زائد شوی دی هغه ته شی وي مزید وي مدا الف نون مزیدتان چې په کومه کلمه کې زائد راغلي دي مدا کلمه خپل مزید علیه دا او دا الف نون چې ده مزید الکه مثلا دا غرض علی بن مجلتان نو دې په شکل الهام ځان کې راځه ځان ځاني نو الکه د دې مشابهت د چا سره د الفین د تانیث سره چې الف موجوده ده او الف مقصوره ده په چې شي کې مشابهت ده په امتناع د د تانیث تا د تانیث الف لکه څنګه چې باغی باندې تا د تانیث مولا کې دي دا شان ته کوټي باندې هم تا د ثاني ته نه ده نو چې الګ په دې کې سره مشابهت راغی نو الګ دی وجنه دا غالفین د ثاني اصل او دې کې شې شو الفین د ثاني خو دې شو چې دا یو سبب قائم مقام د چاو وو نو دا فرع خو د کمزوري دی وجنه دلته دا یو سبب سو او دې لپاره چې شراغه ضرورت دی د چې کله چې یو سبب د د الف د د الف د الف مدیدتان دي دا د یو سبب قائم مقام د چا وګرځي دوه وګرځي بلکې دا په فرع څه داخلي نو دی وجه نه دي سره دی یو بل سبب هم لازمي دی نو یا به بل سبب ور سره وسط راځي یا به سره بل سبب چې راځي علامه نو الف نون مزیدتان ولی سبب دی د عدم انصراف لپاره دا ځکه چې اسباب د مناسب په کوم فروع دي کنه نو دې کې موږ له دوه مسله کې او دا څنګه فروع دي نو موږ وایي یا خو په کوفي دي کې دوه مسله کې مسله یو مذهب د کوفینو دی بل مذهب د بصرینو دی کوفینو چې الف نون مزیدتان دا فرع دي دتا د مزید علیه هغه کلمه چې دې زائد راغلي دي هغه کلمه چې دا هغه دې د پر اصل ده او دې چې دې فرع او بصری وایي چې نه دا ځکه سبب د معدم انصراف لپاره ګرځي چې دا فرع د الف د ثاني چې الف ممدوده او الف مقصوره او څنګه فرع دی لکه څنګه چې باغی باندې تا د تانیس نه داخلي کې درنګ دی باندې هم تا د تانیس نو د دې مشابهت راغی د الفه د تانیس سره په دې کې په امتناع د دخول د تای تانیس کې نو دی وجنا الک هغه خو سبب مؤثره او دی وجنا علی کوم مزیدتا او چې سره سبب مؤثره ده په دومره فرق دی چې التف الفین د تانیف تجاری په موجوده مقصوده دا یو سبب قائم مقام د دوه سببانو د دې درته د څه نه ده د فرع د فرع کې په لږه ضعف کې په نسبت سره چاته اصل ته نو دی او جنازه ته یو بل سبب کمزور بستا نو بیا شرط د دې د فارغ چې دی عالمیت دی او کدا علی کورو مزیدتان په صفت کې راځي به شرط او لپاره دا ده چې انتفاع د فعلان صفت ان كان تعفي اسم کدا الف نون مزیدتان په چی شي کې راځي اسم کې راځي اسم نه مراد ته چی شي دی دې باندې سوال وارد دي علاکه ته یې کچر ته دا په اسم کې وي او صفت یا په چی شي کې علاکه صفت کې وي نو دا او صفتین د عطف له پچا باندې په اسم باندې غیره د معطوف او معطوف له تقاضا د چا کوي مغایرت دلته خو په مابین د معطوف او معطوف نه لري کوم مغایرت نشته دی ولې نشته دی ځکه اسم هم اسم دی او صفت هم چې دی لکه اسم نو له هغه د دې وجنا د دې او صفت عطف اسم باندې کیږي موږ ورته ګوره مغایرت څه دی ور اسم څنګه چې په مقابله د فعل او حرف کې راځي دا رنګ ته اسم په مقابله د چا کوم راځي صفات دلته د اسم نه مطلق اسم مراد نه دی دلته د اسم نه مراد اسم جامد دی او د صفات نه مراد چې د اسم غیر جامد نو اسم دوه قسمه ده یو اسم جامد او یو اسم غیر جامد نو ان کاله فاصله د دې اسم نه مراد څه دی اسم جامد دی او صفت د صفت نه مراد څه شی دی اسم غیر مجامع چې اسم اسم مشتق دی هغه نه مراد دی نو مطلب د تدار چې دا الف المدلتان به خارج یا خو بدا په اسم جامع کې راغلي وي یا خو بدا په تا کې راغلي اسم مشتق کې یا صفت کې راغلي کدا الف مدیدتان په اسم جامع کې راغلي په شرط او العالمیه بیا د سبب د عدم انصراف لپاره دې کې د دې لپاره شرط کې دی عالمیه دا وجه وایا چې دا الف مدیدتان په اسم جامع کې راغلي شرط دې لپاره عالمیه دی ولې ورته لپاره شرط عالمیه جواب دا دی چې دا علامه څه ډول لپاره شرط دی چې دا الف وسیلتان چې دا خو زائد راځي او حروف زائده چې په معرض د زوال کې دي زائده په معرض کې یعنی دا معنا په معرض د زوال کې حروف زائده کې خطر د چا ده موږ ویل چې د بصري نو مطلب دا دی چې د الف نون مزیدتان چې د سبب جوړ شوی دی دا ولې سبب جوړ شوی دی ځکه د دې مشابهت د تا سره الفین او د تعریف سره اسم مقصود سره اسم ممتاع او الف ممدوده او الف مقصوده سره نو چې شي چې مشابهت چې د دوه د تا قرباني مونږ اوس کې مؤنث باندې دې کې چې په وزن د اولانتی ده د دې ودا مطلب چې وجود د شاور باندې چې د ممتنع نو مشابهت په دانش کې د ثاني سره چې ختم چې ختم چې دې په سبب بیا دې خبره کوي تعلیم ټول مدیلتان په هیڅ صفات کې راغلي یا شرط لپاره چې نه اکتفا د اولانتی ده اکتفا د څه ده انتفاع د اولانتی نه مطلب او مقصد څه دی ومن سم مولود وزنا چې الکا موږ دا شرط وکړو ولګاو چې الکا دې پاتر کې بعد زیادت راغلی لپاره په شان د زیادت پیل او دای په ظاهر قابل للتاوی انسانا مقتنع جديد انصراف احمر یعنی مختلف پر جدت احمروس مقتنع ولی د کدی سبب احمر بكل سبب موسی فرعون هغه معلوم شخص او موسی نه معلوم پیغمبر وانه بلکې د فرعون او د موسی نه اراده د وسې مشهور چې فرعون مراد باطل او د موسی نه محق واقعي او دا چې لكل شي مبتل المحق قل اوس فرعون هم نکړل شو او موسی اذا نکره چې کله د اسم چې ته شي نکره صرف الکه دې چې یو ګرځي الکه دا اوس موږ یو داو داو داو چې کل ما فيه علاميه مؤثره اذا نکره صرف هر هغه اسم چې باغی کې علامه سبب مؤثره وي او دې نکره چې دې څه کوي ولې څه کوي دې د پاره دلیل په کوم صورت صغرا او کبرا صغرا د دې دا چې کل ما فيه علاميه مؤثره اذا نكر هر هغه سبب چې عقید پر علامت سبب مؤثره وي او دې نکره نو څه بقي بلا سبب او على سبب واحد ياخذ بلا سبب راځي په دې کې منسلک او دا عالمیت دا هغه چا سره چې مکیږي چې عالمیت لپاره شرط دی چې وا د عدل او لسانه وظیفه نه عدل او وظیفه لپاره خو شرط نه دی خو دې کې د دې کې لکه سبب ثانیه دی یو شاعر د اسلام کې یو قسم کې د عالمیت وی هغه د نکرم خو بیا د دې شي لکه چې وایي وخالف مخالفت کړی دی وایي الاکبر شا ادا اکبر دی مثل احمر په مثل د احمر احمر کې څه مراد څه ده هر هغه اسم دی چې دای کی شی وي او دې کې معنا وسپی وي د موږ عالم کې د چا لپاره او د عالمیت په واسطه سره دا معنا وسپی کې شي ختم شي نو اذا نو کله چې کله دای څه شي چې دلته نکره نو